زنانه او مامورانی په کور کې به امیر او مشر دا نارینه وي ښځې او مشري نشي کولی نه واړه مشري کولی شي او نه غټه مشري کولی شي غټه مشري د ملک صدارت وزیر اعظم توبه دغسې وړه مشري په کور کې به هم قمندانی ښځه نه کوي بلکې سړی به کوي ښځه چې دا وزیر داخله ده وزیر داخله په کور کې دننه د بال بچ سمبالښ دی او دغه سي اوړه غیګل دی او ډوډۍ په خول دی خوراک و غیره وزیر داخله داخل د دا کور چې دی هغه به کارونه کوي خو لیکن وزیر خارجه سړی دی بار پیسې چې کوي نو هغه نارینه کوي هغه زنانه نه کوي مخکې ایتونو کې الله تعالی د میراث مسله بیان کړل نو په هغې کې د بما فضل الله بعضهم على بعض په دی وجه باندې چې غورواله ورکړ دی الله تعالی باز رضی تعالی بازین فواز نور باندې نارینه ول الله تعالی غورواله ورکړ دی په درانه باندې یو وجه ده قوامونه مفسرین ډېر معنی بیان کړی دی قوام قوام معنی ده امیران بی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی قوام په معنا د امیران سره دی لکه سرنګی چې د په مامورانو باندې د امیر اطاعت لازمی دی نو دغه سی په زنانه باندې د خپل خاون اطاعت د لازمی دی قوامونه دا به امیرانی ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی قیم معنی داره خاون په کور کې نارینه به رئیس به وي مشر به وي حاکم به وي ادب ورکون کې به زنانه او تا کړی چې کږي شي نورم ډېرې معنی علما کرام بیان کړي دي دو وجې د هغې لپاره بیانېږي بما فضل الله بعضهم علی بعض غوروالی ورکړی دی الله تعالی بعضې ته په بعضې نورو باندې دا غوروالي لپاره ډېر اسباب موجود دي د نارینه عقل پوره دی او دا اکثری طور باندې د زنانو د عقل نه دویم سخت کارونه د نارینه کولی شي لیکن زنانه نشي کولی غشي ویشتل میدان جنگ ته ورتلل پاسونو باندې سورلی کول دوسی امامت کبرا کول اذان ویل جهاد کول خطبه ویل شهادت کول په حدودو کې دوسی دیت ادا کول اختیار د نکاح او د طلاقو دا ټول د نارینه او د پاره دي نو په دې وجه باندې الله تعالی نارینه ولا فضیلت ورکړی دی په زنانو باندې ابن کثیر رحمت الله علیه دې کې مسلم لیکلی وی هر کله چې نارینه حاکمان دي امیران دي او تعدیب ورکون کړي زنانو ته نو ردی وجنه هر کله چې سړی غوره دی د زنانه نه نو نبوت په نارینو پورې خاص دی بادشاهی په نارینو پورې خاص دا زنانه بادشاهی نشي کولای او نن سبا د شرم دور راغلی دی پوجان دا نارینه همي پوجانی خزم پکی پولسان سړی او پولسان پولاسانی خزی دا پکې ومي دا بل شرم دی او بل بیزتی ده او دا بیا مدینه ثانی ده پاکستان مدینه ثانی ده دغه پوجان خزی او پوجان سړی پوجان پولسی او پوجان د پولس خزی او پولس سړی یو ځای بس دغه سیګر دی او دا مدینه ثانی ده په مدینه کې تما ته ثابت کا په مدینه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه کې کما خزی پوجان وی دا مدینه ثانی ده دا الله تبارک تعالی پیغمبر وای لیفلح قوم ولوا امرهم امراه هغه قوم به چرته هم کامیاب نشي چې د هغې ټول اختیارات د ښځې سره د هغې اختیارات د ښځې سره هغه نشي کامیابېدلی اوس الکان ختم شول چې ذمواریانې د ملکونو هغه وسپارلی شولې جنکو ته هم دغه پاکستان وکنه دو ځله پی بنظیر سره شوی وکنه پاکستان من نارینه نو دغه پیوه ولو قومهم امرا چې خځې ته اختیارات وسپارلی شول دا د قیامت علامه ده دا الله تبارک تعالی پیغمبر ویلی دی چې دغه بیا د قیامت علامه ده نو دې ځکه الله تعالی وایي بما فضل الله بعضهم على بعض په دې وجه باندې چې الله تعالی غورواله ورکړي بعضې دین علی بعض په بعضې نور باندې او بما انفقوا من اموالهم دویم سبب د غوروالي د پاره او په سبب د دې چې خرچې کوي د نارینه امین اموالیم د خپل مالونو نه په زنانو باندې خرچې کوي بیا دې مسلې وضاحت مبصرینو بیان کړی دی کله چې یو خاوند د خرچې نه عاجز شي په خپل زنانه باندې نو په دغه بیا به بیا حاکمیت د نارینه د زنانه په زنانه باندې ثابت دی او کنه ثابته نو د هغې پوره تفصیلات د فقهای کرام او محدثینو او امام قرطبی رحمت الله علیه داغه مکمل تفصیل چې دا بیان کړی فسخ د نکاح بکې او کنه وکې و بما انفقوا من اموالهم انفقوا مراد درنه مہر ده دغه سي زنانه ته خرچه ور کول دغه سي استوګ نه زی او غیره ته برابرول دا ټول کار د خاوند دی دا د ناری نه دی فالصالحات قانتات حافظات للغیب مخکې حالات د خاون الله تعالی بیان کړه خاون چې حاکم دی امیر دی مشر دی دا نقصان پر کور کې ردی نه مرضی چې خزه ځان ته مشر وای اول د کې خو مشر خاون دی بیا په دې کې مشکلات راځي نو خزر خپل ځای او پیژني خاوند خپل مرتبه او پیژني بیا مشکلات په کور کې نه راځي او دا تاسو تجربه وکړئ په کم کور کې چې مشری خزه کوي اکثر داسي کنه چې ډېری خزه داسي هغه زوروري په خوندانو باندې نو مشری د ټول کور چې چلی نو هغه زنانه چلی اقا کور کې بیا نقصانی پاره کې بیا تباہی وي نو وسه مخکې حالت د خاون الله تعالی بیان کې اوس حالت د زنانه نیکانې زنانه چا ته وایي قانتاتن چې تابعداري کوونکي دي د الله تعالی او تابعداري کوونکي دي د نبی صلی الله علیه وسلم دغه سي تابعداري کوونکي دي د خپل خاوند حافظات للغیب حفاظت کوونکي د خپل ځان او د مال د خاوند للغیب په وخت د نشوالي د خاوند کې للغیب په الغیب په وخت د نشوالي د خاوند کې یا لام په معنا د وخت سره دی اقیمی صلات ته لیدلو کې شمس یل د کلام په معنی د وخت سره نو لیل غیب په وخت د غایبوالی د خاون کې په وخت د غایبوالی د خاون کې حافظات للغیب حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیر النساء په زنانو کې نیک زنانه او غوره زنانه هغه ده اذا نظرت الیها سرت کا کله چې وته ته ګوري نو تعالی خوشاله کوي او کله چې وته ته حکم کړي او کار اطاعت کنو ستا تابعداري کوي او کله چې دا غیره خاون غایب شي نو حفظتها پی نفسها و مالکا نو هغه د خپل ځان او د مال د خاون حفاظت کوي بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا آیات ولسته پس صالحات و قانتات حافظات للغیب نیکه زنانه بس دغه شوله خاونه ته ګوري خوشاله کیږي پی کله چې تر یو کار حکم کوي د هغې تابعداري کوي او کله چې خاون په کور کې نه نو خپل ځان حفاظت کوي دا نه چې خاون د کور نه په یوه دروازه باندې وځي او زنانه په بله دروازه باندې وځي خاون لاړ شي مزدورۍ له او زنانه لاړ شي بازار ته خاون یې لاړ شي بازار ته او زنانه روان شي خیرات او غم او خادي هغه په سر باندې راغستی دغه نیک زنانه نه ده د الله تعالی پیغمبر ذکر کړی دی چې پنځه صفات سلور صفات په کوم زنانه کې راشي ناغه و جنت ته دی المرأة اذا صلت خمسها کله چې زنانه پنځه وخت مونږ کوي خپل وصامت شهرها او د رمضان مبارک روجی ونیسی وحفظت فرجها او د خپل ځان حفاظت وکړي د بدکارۍ نه واطاعت زوجها او د خپل خاوند تابعداري وکړي قیل لها ادخلي من ای ابواب الجنة شئت د قیامت په ورځ باندې به ورته وویل شي د کمې دروازې د جنت نه چې ته داخلېدل غواړې نو جنت ته داخله شه حدیث په مسند احمد کې راغلی پس صالحات نو نیکانی زنانا حافظات للقانتات تابعداری کوونکې د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر او د خپل خواندانو د خاوند باندې دومره حق دی ابل اورزم خبره کړی و چې که خاوند من یو دانه راوخیږي ویني زوی د هغې نه بهیږي او زنانه یې وسټي نو دا د هغې حق نشي ادا کولی حافظات للغیب او کله چې د خاوند تابعدار نه د هغې خبره نه مني نو دغه بیا جهنمۍ ده د الله تعالی پیغمبر ویلی دی کوم یو زنانه چې وپات شي په داسې حالت کې خاوند هغې ناراضي وي نو دغه به جنت ته ځي نو د دې بالعکس څه شو چې خاوند ترې ناراضه وي نو هغه جنت ته بیا نشي تللی دیو جن یو روایت کې راغلی دی چې خاوند سره پاره د جهنم اور هم دی او دغه سی جنت دروازه هم ده نو اوس ته وګوره چې د خپل خاون چې دا تر ځان د پاره د جهنم د اور سبب ګرځي او کنه ځان د پاره د جنت د تلو سبب ګرځي پس صالحاتو دا نارینم ډېر خسړی نه دي صحیح ده نو یوازې دا نه چې ګناه صرف زنانه ته کوي او نارینه چې ځان ته سوری نه ویني نارینه له هم په کار ده چې زنانه سره ګزاره وکړي مخکې بار بار ویلی شول وعاشرهن بالمعروف د زنانو سره ګوره زندگی تیروي د الله تعالی په دې قران کې ویلي په خې طریقو سره دا د الله تعالی ویندې دي د دې سره به ظلم زیاتې نه کوي پس صالحاتونو نیکانی زنانه قانتاتونه د اجتابیداری کوونکي د الله او د الله تعالی د پیغمبر او د خاوندانو حافظات للغیب حفاظت کوونکي دي ساتنه کوونکي دي د خپل ځان او د مال د خاون للغیب په وخت د غایبوالي د خاون کې بما حفظ الله په وجه ردی چې الله تعالی د دیو ساتنه کړی دا بما حفظ الله د دې څه مطلب دی بما حفظ الله یو مطلب د دې دا دی بما حفظ الله د دین مراد حب د دې حفظ نه مراد امر د الله تعالی د خواندانو ته په ادا کولو د مہر او د نفق د نفقې د زنانو بما حفظ الله تاسو د خپل ځان او د خاون د مال حفاظت ځکه وکړي دغه سره خاوند تابعداري ځکه وکړي بما حفظ الله الله تعالی امر کړی دی خاوندانو ته چې تاسو مہر بدر کړئ تاسو له خرچه درکړئ نو د هغې په بدل کې تاسو د خاوند تابعداري وکړئ او دغسې د خپل ځان او د خاوند د مال حفاظت وکړئ الله هغې ته امر کړی دی بما حفظه بما حفظ الله بما امر الله به دویم قول لم بسرین داره چې دا حفظ الله په معنا د استحفظر سره دی په سبب د دې چې الله تعالی ستاسو نه مطالبه کړې ده د حفاظت د نه پستاسو د حفاظت د مال لخواون د حفاظت د مال لخواون الله د نه دا مطالبه کړې ده استحفظه دی نو اول قسم د زنانو بیان شو نیکانی زنانه دویم قسم واللاتی تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې ریږی تاسو د بد اخلاقۍ د هغې نه تخافونه یریږئ ناشزات نشز په عربۍ کې اصل کې ویل کېږي پورته کېدلو ته اوچتوالي ته ویل کېږي هغه ځمکه چې هغه اوچته وي هغې ته وایي ناشزه نو دې ځای کې څه معنا ده واللاتی هغه زنانه تخافون تخافونه چې یریږئ تاسو نشوزهن په خاون باندې ځان پورته ګڼي په خاون باندې ځان اوچت ګڼي نشوز دی پکې اوچتوالی دی پکې نو اوس الله تعالی دا غیر پر ذکر کوي چې د چې کله زنانه بد اخلاق وي نو دا غي د ادب طریقه سره نو الله تعالی درې طریقې ذکر کړلې د ادب امام شافعی رحمت الله علیه لیکلی دی د زنانه نشوز او خلاف بد اخلاقی د دوه قسمه ده یو قولی ده او دویمه فعلی ده قولی دار چې مخکې به ته کله خاون आवाज وکړه نو هغه ته لبیک وایه حاضر بشوله اوس یو د کله خاون آواز وکي آواز ته نه کوي خبره نه مني مخکې داسې وه چې خاون به ته خبره وکړله دا کار وکړه نو هغه به نه هغه به کاوه خبرې به چې ورسره کله کولې نو په عاجزۍ سره به ورته غوږ ایښوده اوس پرې د خاون خبرې بدلېږي نو دا بد اخلاقي شوله قولي خاونه ته یو خبره کوي هغه ته درې خبرې کوي واپس په دې باندې زندګی نه تیری او دویم بد اخلاقی هغه فعلی بد اخلاقی ده خاون به کور ته راغی نو دا وته پاسې د لا کله به د خاون سره په لاس کې سور سره واغه به تی واغسل د هغې خدمت به کاو اوس دا حالت بالکل بدل شو بس دې ته وایي نشوز نو اوس الله تعالی ذکر کړی دی د هغې د درې طریقې رسمولو د ښځې رسمولو درې طریقې دي فعظوهن نصیحت وکړئ هغې ته فعظوهن نصیحت ورته وکړئ نو نصیحت دار چې خزه ته ودا ویه چې ګوره ته زما خزه زری خاون یم زما زیات حق دی وتا باندې ستاره باندې خپل حقونه دي زما باندې خپل حقونه دي او الله تعالی د باندې دا واجب کړی دا چې زما سره خجون تیر کی زه وستا سره خجون تیروم ته زما سره خجون تیر کا او ته په دې باندې اقرار وکړه چې الله تعالی مال او چته مرتبه را کړی دی وتا باندې د دې اقرار ته وکړه او دغه حدیث ته بیان کا د الله تعالی پیغمبر وای که د الله تعالی نه علاوه بل چا تر سجدی کولو اجازه وي نو زنانه به سجده کړی وي خپل خاوند ته د احترام د پاره د عزت د پاره خدا جایز نه د دې بیان ته وکړه دغه سره دې بیان ته وکړه د الله تعالی پیغمبر وای صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی کله چې خاون خپل زنانه ته دعوت وکي دعوت ته ورکی ځان طرف ته راوبلی او هغه انکار وکي نو د الله تعالی ملائک په دغه زنانه باندې تر د سبا پورې لعنت وای دا حدیث ته بیان ک فاعذوهن نصیحت ته وکي نو که دی باندې سم شوله او انسانیت په خده کې وي نو په دی باندې به پوه شي نو که دغه نوی نو وهجروهن په المزاجع دویمه طریقه بیا پریک دی هغې لره په المزاج په ځای د سملاستو کې د دې ډېر مطلبونه هم په سرینو بیان کړي دي خو یو قول له دې نه داره چې خبرې ورسره مه کوه دغسې یو ځای کېږه ورسره مه بس جدا شتې پرېښودل بعضې مفسرین وایي حسن بصري رحمت الله علیه وایي د دې نه مراد قبیح کلام دی لږه لهجه ورته سخته که ډیر زیات ماما خورایو ته مکیږه لګه سخت خبره وته وکا نو بیا وا کو خیر زنانه په دی باندې بیا پویږي چې کله خاونو سره خبرې نه کوي خاون ته خپه کیدان نو چې کله او خیاره زنانه په دیوانه و پوه شي چې دا خاوند نه خپه دی او بهر ته دلار چې خیر دا کور کې پاتې کا دو درې ورځې چې ته مسافر شې سه روزي له لاړ شه بل چرته را مجاهدینو مرګرو خو لاړ شه دوه درې ورځې تیرې هغه په دې باندې پوه شي چې دا سړی نه راځي کور ته نو دا خپه شوی یو سړی خپه شوی و بار دروازې نه بارو ماشوم راوته وی دادا راځه کنه یو پرېږده چې دادا یې په مسافرۍ کې مړ شي نو لږ بار ته وځه یو دوه درې ورځې اوس ټول عمر دی ستا یو کال دو کال لس کال شل کال نه بس ټول عمر دی سره په کور کې دنه نه دی څه قدر او احترام به دیو چرته لک تشکیل لاړ شه بیا اندازه ولګي خیر دی په دی باندې کوم انسانیت پیدا نشو وزری بوهن وه یا غلره دریم بیا خبردار چې تادیبی وهل دی ته وای دا صحیح دی لکه څرنګه چې یو ماشوم ته خلق د ادب د پاره د علم د زده کړې د پاره وهل ورکي نو دومره وهل کول شي ده د ضرب نه مراد پدې ده کې په صحیح حدیث ته ترمذی کې او دغه سید مسلم کې راغلی دی ضربن غیر مبرحین دا سه وهل چې هغه اندامونه خراب نه کی اډو کې پای باندې مات نشي او دغه سه یو اندام پای کې عیب جن نشي په دومره اندازه باندې بنه وهي نو خلک کې خو اکثر اول ته سنه وای او چې بیا وای نو لوی لوړ په سراغیستیا بیلچه پاغي باندې وهي دغه شرعن جایز ندی دغه صحیح ندی علما عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای وی مراد درینه په میسواک سره وهل دی یا دغه په مثل لرګی دی دومره لرګی په سره واخله خیر دی یو شنه لخته ده د د خونه نه پسې یو لخته وکړه چې سې نری لخته یې چې هغه ډېر بدن یې خرابوي نه دغسې یې وکړه څوک څپېړه ده په دې باندې ووهه خو لیکن په حدیث کې راغلی دي د الله تعالی پیغمبر وایي چې کله زنانه له تادیبی وهل ورکې نو مخ بوله نه وهي مخ وهل چې دغه منه دي بل یو اندام یې ووهه دا یې اخرۍ چې خبره شوله دا درې درجې شولې او که بیا نه نو بیا خو اخرۍ هغه ټمبم دی بیا هغې کې بیا څه پاتې کېږي نه هغه بیا هر څه ختموي ستا د نکاح چې کوم وصلت دی او کم تعلقات دی نه بیا ختمیږي بیا هم زندگی نه تیریږي یو کال دو کال درې کال دغه سي تیر شول ستا زندگی هم تباہ برباد ده دا غي زندگی هم تباہ برباد ده ته په هغه باندې بد لګي او ستا په ستا پتا باندې هغه بد لګي نو بیا ست اخري خبره بیا طلاق ولا او هغه ته ابغ ظلم و بیحات ویل شوی دی په ټولو جایزو کارونو کې د الله تعالی په نس باندې ناخوښ شي هغه سری هغه طلاق دی نبی صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویل لا تضربوا اماء الله دا زنانه د الله تعالی وین دی ګره دا مو هی د دې سره ډیره گزاره وکي عمر رضی الله تعالی عنہ سواراغه اې د الله تعالی پیغمبر زائرتین نساء علی ازواجهن خزر خورا باندې زورور کړلی وی ته چې مې وهی نو هغه د وهل نه بغیر سمیږي خزه زړورې شولې او چې اوس ته سوي نو بیا دا وای چې د الله تعالی پیغمبر ولې چې مې وهاي و وسوک نو پرخص په زر بهین نه نبی رسول الله ته دومره مې هم نه دی ویلې لګ لګ خو هاي خو وی سید ده بس بیا خواندانو چره چې چا خدای لګي ورانه وي هغه یو ټکولې وای وهلې نو سحر چې بیا شو سبا ته نو ډېری زنانه راغللې د نبی صلی الله علیه وسلم کورته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لقد طواف بآل محمد النساء کثیر د محمد صلی الله علیه وسلم کور ته ډیر زنانه راغلی یشکون ازواجهن لیس اولایک بخیارکم ګوره دسی خو مکوي کنه یو ځل میول مې وهی نو تاسو رب سراغلی نارینه او بوکل تعالی مو کچوس زنانه زوراوري شولې وس بس شل کوه نو ما ورته وی چې لږه خیر دی وه هایزه تاسو تلی نو دومره زنانه مو وهلې دي چې اوس زمون په کور کې ځای نشته د خپې دی خو دو ځای نشته دومره زنانه راغلی نو لیس اولایک بخیارکم ګوره دا خلکو و تاسو کې غوره نه دی چې دا حالتم یو ځای چې مو وهی نو هغه زنانه چې هغه رزیلان شولې اوس چې هغه خبره ونه منله هغه چې نقصان جوړ ک نو بیا مرته اجازه د وهلو درک نو سپیتاس لس شروع کړل چې اوس ما په کور کې نشته اوس ما تاسو خونه کوي زه بل ځای ته کډه ویسم زه څه وکم نو داسې مه کوئ ګزاره وچلوئ بیا په ګزارې سره زندگی تیریږي لیس اولایک بخیارکم حدیث ته ابو داود کې راغلی دا اوس ابن ماجه کې هم دا حدیث دی نو دې دې کې الله تعالی هم دا خبره ذکر کړي ولاتی تخافون نشوزهن واغزنانه چې یریږي تاسو د اخلاقی دغه نه د بوتخوی دغه نه نشوزهن ځانو چت غنی په خاون باندې پعیزوهن نو وعظ نصیحت وکړي هغې ته وهجروهن په المضاجع او جدا شي د هغې نه په ځای د سملاستلو کې په ځای د ډډې لګولو کې وضربوهن ووهئ هغې لره معمولي وهلو سره فإن أطعنكم فلا تبغوا فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن أطعنكم نو که دغه زنانو خبره ومنله ستاسو فلا تبغو علیهن سبیلا نو مه لټوئ په هغې باندې سبیلا بله لار چې هغه لار د طلاقو ده خبره له مو ومنله نصیحت دې ورته وکړه جدا شولې تې او یا دې ورله لږ وهل ورکړله بس برابر شوله زنانه سمه شوله نو چې سمه شوله خو بس ته تې اوس قلار شه دوی معنا په سینه نه ذکر کړی دا د بغیون دا په معنا د ظلم سره دی او دې ځکه با مقدره ده نو فلا تبغو علیه النبی سبیلن بیا ظلم مکوئ په هغې باندې په هیڅ طریقه ورنی بیا په هغې باندې ظلم زیاتې سره جایز نه دی چې د هغې سره ظلم زیاتې وکړئ بغض سره وکړئ حسد او کینه سره وکړئ دا صحیح نه دی بیا د مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه فبارک راغلی دی د هغه زنانه ډېره زیاته نیکه زنانه وه مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه وچ کله د ماسخوتن مون په کور کې په د جماعت کې وکا نو بیا کور ته راغی نو کله به چې هغه سملاسته د هغې د ماسخوتن خوراک هغه یو جام پی ویسکله شوده ویسکله بس دغه خوراک او بیا په مانځه باندې ودرېده نو د هغې د زنانو په باره کې راځي وایي چې خاون مولانا قاسم نانویتي رحمت الله علیه چې کله د جومات نه راغی نو شوده پی تیار نه و نو دا په مانځه باندې ودرېده نو اوس زنانه یې پی شوده یې ګرم کړل هغه ته ولاړه ده زنانو ته ولاړه ده خو لیکن مولانا قاسم نانویتي رحمت الله علیه تر د سهاره پورې په مانځه باندې ولاړو عبادت یې کاو او زنانیو ته په لاس کې دغسې جامې نیولی دی د د پیو جامې ورته نیولی دی دومره زیاتې نیکې زنانیو دا هم شته دی او د الله تعالی پیغمبر وای خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی نارینه تم دا وای چې زه د ټولو خلکو نه د خپل اهل او عیال سره د خپل زنانو سره خکومه او په تاسو کې هم بهترین انسان هغه دی چې د خپلو زنانو سره ښه وکړي په این اطعنکم نو که ستاسو خبره ومنله فلا تبغوا علیهن سبیلا مه لټوئ په هغې باندې بله لار چې هغه لار د طلاقو ده او که نه کیږي نو بیا خو دغه اخري خبره ده تاسو ته ما ویل بیا زندگی خو خپل دا خاونم بیا خپل زندگی نشي خرابولی دغه سي دا زنانه دې خپل زندگی نه خرابوي ان الله کان علی یقینا الله تعالی اوچت اوچت ذات دې کبیر او لوی ذات دې په دې کې اشاره ده خاوندانو د پاره په دې کې وعظ دی یو په دې کې اشاره ده دې ته چې خاوندانو تاسو به ځان دومره اوچت په زنانو باندې نه ګڼئ تکبر به نه کوئ دغسې ظلم زیاتی و د هغې سره نه کوئ ته راعي شولې ته حاکم یې ته مشر یې د کور خو دې دا مطلب نه دی چې بس اوس مشري بس کمانډري ته میلاو شوله اوس ټوله ورځ وهل ټکول دی یوه خبره راځي وایي زه مشر یم که نه ستا اوس څه کار دی په قرآن کې الله دې څه ویلي نبی صلی الله علیه وسلم بر خپل زنانو سره مشوره کوله څه کار به کاو هغه باسه خوشاله شول بیا خو کار خپل کاوه خو لیکن د زنانو د خوشالولو اسانی طریقې شته شیخ صاحب رحمت الله علیه د کابلګرام هغه بداویل وای اکثر زنانا ډیر زنانا غا شکایت کوي د خپل خوندانو نه او اکثر مولی سی به پلان پلان ته وای کور کې زمونږ ورانه ده نو مونږ له تعویذ او کس چینی و غیره لا دم کا داسې نو زه درته دم درخیمه بس دغه دم کوی ټول خاوندان باندې خو خوشاله د خاون پوره تابعداري کوي په دې آیات کې ذکر شوی دی داسې خاون د کور نه بهر ته وتی دی چې هغه تا ته پته لري په دې وخت باندې در کور نه بهر ته وځي پیزار راواخله زر درې پالش که جوراب یې در راواخله کېده ورته جوراب یې ورته ته ور واغونده و دې خپو ته بیا بهر ته لاړ شي چې کله بیا راځي وخیر ته معلوم دی دروازه وټکوي را روان دی نو ته ته ودرېږه په لاس کې ورسره څه شی شته دی هغه ترې راواخله او زر زر چې بچي وله سنبال کا چې راځي او کور دا ټول سمې هر څه د خوراک تیاری او داسې ورته ووایه دا زنانه ورته وایي خپل خاوند ته به دې باندې څه بد خو نه ښکاري خو خاوند دی چې ما خو ډېر انتظار وکړ زما ډېره تمه وه چې ته به کله راځي دا یو څو خبرې زده کړئ ټول خاوندان به نه خوشحاله او که دغه نه چې زنانه ځان له کمانډري کوي او نارینه ځان د کمانډري کوي نو هغه بیا زندگی نه تیری ان الله کان علیا الله تعالی اوچت ذات دی کبیر او لوی ذات دی و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا په دې کې اتلسم حکم بیانی نه پاره د دفې د ظلم او دا اصل کې تتمه د مخکې حکم د پاره مخکې آیات کې الله تعالی په اخر کې بیان کړل فإن أطعنکم فلا تبغوا فلا تبغوا علیهن سبیلا که خبره ومنله نو بیا خو ډېره زیاته خبره ښه ده کورم بیا آباد شو نو په دې آیات کې الله تعالی بل جانب د عصیان بیانوي زنانا او د خاون په میند کې عصیان دی اختلاف راغلی دی کور یې ورانیږي اوس مسلمانان له څه پکار ده یو خو عام د مسلمانانو کردار دی بس وای ورشه وای ښه چخ چې پکې ووهه چې وران شي دواړه نه نه الله تعالی وایي داسې مه کوه اوس خطاب کوي الله تعالی اولیاو د ښځې د خاوند ته درې خاوند به خو خپل خپلوانی کنه پلار به یې مشر ورور به یې تره به یې نیکه به یې ماما به یې خپل خپلوان به یې دغه سي د زنانه خو هم سین نه راوړي کنه دا غي مم خپل خپلوانی نو یو دو درې کسان دي د خزر خپل خپلوان نه جمع شي یو دو درې کسان دي نارینه او د خپلوان نه جمع شي چې هغه د زنانه او د خاوند د مشکلاتو او د هغې په اسبابو هغه ټولو حالاتو باندې پوهیږي وردي شي د دوانو په منځ کې خبره وکړي چې ستاسو اختلاف په څه کې نو که زنانه ته نقصانی نو دا خزج کم خپل خپلوان یغې ترې و چې سم شه کنه برابر بدی کومږي ته مونږ شرمې زمونږ قوم نه سب شرمې ته ولې سم ولې سم زندگی نه تیرې د خپل خاون سره دا خو ستا خاون دی خو ډیر کړه ته مونږ پر معاشره کې داسې لیدلی معمولی څه خبره راشي یو د زنانو نقصان دی د خاون په کور کې معمولی څه خبره راشي ترخه خبره راشي هغه راشي زر کړ کړو کې خپل پلار ته وای خپل مشرور ته وای اختلاف دا ټول مشکلات دا پدې کې راځي نو بیا داسې وکړي چې دلته کې را خپل مور او پلار دغسې د خپل ورونه وغیره د هغې په خلاف باندې ودرئ نو په ځان باندې کور په خپله وران کړي دویمه خبره بیا د زنانه مور او پلار لم دا پکار دي چې دغه جنۍ خبره په دومره یو معمولی اندازه باندې چې هغه خبره وکړي نو د هغې نه د غټه نه جوړی یو سپېړه وله ورکه ته یې ووهه په خپله و ته یې ته زما بچوړی هغه ستا کور دی اوس ته د دې کور نه یې ته اوس د هغه کور بس د خپل خاوند سره صحیح زندگی تیراوه په ښې طریقه باندې زندگی تیراوه په دې باندې به زندگی تیر شي او که هلک ته نقصانی درې ښځې خاوند ته نقصانی نو د هغې به هم خپل خپلوان خوی که نه د هغې به پلار ورور به یا تره به یا نور خپل خپلوان به باید هغه ترې داسې ووایه چې مونږ به شرمې نه دا خو د پردی خور لور ده ستا کور ته راوستلی شوې ده ستا په نکاح کې ده ته چېرې دې سره دا ظلم زیاتی کې نو الله تعالی له بس جواب ورکړي د خپل کور ولې ورانه د خپل کور مو ورانه وا ګوره په صحیح طریقې سره د دې د دې سره ژوندۍ تیر کا او دا اکثر داسي چې دا څوک چې چاله خپل خور لور ورکې نو دا غي باندې ډیر احساني کنه نو دا سره ته وای چې دغه کورنۍ په موږ باندې احسان دی زموږ سره ښه کړی دی زموږ سره رشتہ کړی ده نو موږ مشر ما نو خپل خپل کشران چې دوه کنټرول کی نو الله تعالی معاشره بالکل روغ شي په زړه کې دی چې زما او درې جوړه راشي نو بس چې په منځ کې څوک خبره وکړي باید جوړ شي دویم معنا ای یریدا اصلاح که غواړي دغه صلح کوونکي صلح کول غواړي یعنی نیت یې صحیح وي په دې نیت باندې لاړ شي چې جوړښت راولو خو ډیر خلک نن سبا جرګمار چی هغه جوړښت نه راولي بلکې د مسلمانانو په منځ کې ښه اختلاف پیدا کوي هغه ګناه کوي را ده یریدا که غواړي دغه خپلوان د خزي او خپلوان د نارینه د خاون اصلاح نصلح کول غواړي یو فق الله بینهما جوړخ په پیدا کې الله تعالی په میان د خزي او خاون کې بینهما په میان د خزي او خاون کې ان الله کان علیما دی الله تعالی پویا خبیرن خبردار دی الله تعالی په هر څه باندې پویږي او خبردار دی علیم در ظاهر سره تعلق ساتي او خبیر در باطن سره تعلق ساتي الله تعالی د دوانو په حالتونو باندې بالکل خپوي